در بکی تاسو تا متان پایدا یعنی مزی حسنن خیستا الا اجل مسمن تر نیټه مقرره پوری ویؤتی او ور بکړي الله پاک کل ذی فضل هر غر عمل والا تا فضله غر جزا دیاغا چا چې غر عمل کړ دی ښه عمل کړ دی هغه تبخا بدل ول ورکی و ان تولوا او که تاسو مخ واړو الا خبردار انهم چې یقینا دوی یسنون صدورهم ران غاړي سینې خپلې یعنی په دشمنه د حق سره یسنون صدورهم اړي خپل سینې یعنی د حق نه په دشمنه سره لیستخفو د دې د پاره چې ځان پټ کړي منه د اغنه د الله نه ځان پټي په جامو خپلو کې ځان پټوي جامو خپلو کې یس تغشونا ثيابهم ځان باندې اچي جامې خپل یعنی ځان پټي په جامو خپلو یا لمونو پویږي الله تعالی ما یسرونا پاغي چې پټوي دوی و ما یولنون او پاغي چې ښکار کوي دوی انه یقینا الله تعالی علیم پویږي بذات الصدور د سینو په خبرو باندې پر راز د سینو ما د سینو په خبر الله پویږي وما من دابت او نشته هی زنده سر تل ارض پزمکه کې الا مگر علی الله فالله تعالی باندې رزقها روزی دی هغه دا ان الله رازق دی روزی ورکي ارزنده سرته په اندازه د شپږو ورځو کې وکان عرشه او هو عرش د الله تعالی علی الماء فوبو باندې یعنی په انتها د نظر جلری وګوري هغه وبو بخکاری لیبلوکم د د پار چې ازمای وګړي تاسو امتحانو کې تاسو ايکم چې کم یو تاسو نه احسن عملا خيسته عمل والا دی ولا ان او کتو قلت وای انکم یقینا تاسو مبعوثونا یقینا تاسو به پورته کې دي شي من بعد الموت پس د مرګ نه لا یقولن الذین خامخویا کسان کفرو چې کفر کړه دې کافران دي ان هاذا جندا دا خبره الا مگر سحر مبین جادو ښکار یعنی دروغ د ښکارا بیا پاسې دل ولا ان اخرنا او که روس تکړو مونږه انهم العذاب د دوینا عذاب یعنی د دنیا الا امتن تر یو مودی پوری امت نه مراد وخت مقرر مودا معدودتن لګي پوری یعنی نو تر یو مودی لګي پوری شمار معنا سو مقرر عذاب روس تکو لا یقولن نو خامخاب وی دوی وحاق بهم او راګیر بکړي دا عذاب دوی لرا ما کانو اغه شی چې هو دوی به اغه پوره یستازون ټوکې کولې ټوکې چې کولې هغه عذاب دل ورسي ولا ان اذقنا الانسان او که اوس کو مون یو انسان ته مننا د خپل طرفنا رحمتن سنیامت خوشحالی بعد ذرا پس دې تکلیف نه نعمت ولا ورسوم پس دې تکلیف نه نو الله رب کریم وای مسته چې د تر رسیدلې وی لا یقولن نو خامخا وای دا ذهب السیئات لاړل ټول تکلیفونه مصیبت ختم شو انی زمانہ انه یقینا دے لفرحن خامخا تکبر کون کې دے فخورن فخر کون کې دے ځان غټ غنی په خلکو الا الذين مگر کسان صبرو چې کلک ایمان والا دي صبر کړه معنی کلک ایمان والا دي وعمل الصالحات او عملونه کړی دي په طریقه د پیغمبر پاک علی السلام وضائق به او آیا تنګیږي په دې سره صدرو کسینستا ان یقولو د دې وجنه چې دوی وایي لولا انزل علیه ولی نشی نازل دله په د باندې کنزون خزانه ولی د سره مال نشته د خزانه نشتا او جاء معه ملک یا ولی نګرځي د سره پرشت ملائک افتراه چې د ځان نه جوړ کړی دی دا قران قل تو وای ورته فاتو نو راوړی بعشر سورین لسورتنا مثله پشان ددو مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی شوی وی ودو راو بلای فعلمو نو پوی شي انما چې یقینا انزل نازل کړي شوی دی به علم الله یعنی الله رب کریم وی فعلمو نو پوی شي انما چې یقینا انزل نازل شوی دی دا قران به علم الله په علم دی الله سره و الله اله او په دې خبره چې نشته حقدار دې بندګي نشته اله الا هو سوا دې الله تعالی نه اوم دغه الله دې فهل انتم نو ایا تاسو یی مسلمون منون کې د حکم دې الله یعنی دا خبر اومنه من کان یرید الحیات الدنیا من اغسو کو کان چې غواړي وی یریدو غواړي من کان یریدو هغه څوک چې غواړي یعنی په عمل خپل سره الحیات الدنیا ژوند د دنیا و زینتها او خایس د دنیا ډول د دنیا نو وفی الیہم نو پورا باور کړو دوی ته منګه او لولي مرګري وي د د سره شاهدون گوا منه د طرف د اغنا ومن قبله او مخکې ددنا کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام دی امامن پیشوا تورات ورحمتن هل یستویانی مثلا ایا برابر دي دا دواړه په مثال کې یو کافر دی یو مسلمان دی او مقابل مثال کې لون دی او کون دی لیدون کې دی او ریدون کې دی راځي ته برابر دی لون د کون او لیدون کې بي او ریدون کې برابر دي چې تنا یعنی موحد او مشرک نه دی برابر افلا تذکرون نو آیا تاسو نصیحت ناخلی انی یقینا ذا اخاف یریګم علیکم پتاسو باندې عذاب یوم الیم عذاب د ورځې د دردناکینا فقال الملأ الذين كفروا نو او ویل غټان وا کسان چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح علی السلام نا ما نراکا نوینو مونږ تا الا بشرن مگر بندا مثلنا زمون پشانتی زمون غوند انسانینو وما نرا کتبعک او نوی نو مونږ تا چې تابعداري کوي استا الا الذين مگر کسان هم اراذلنا چا غوي ذلیل دی په مونږ کې مونږ د سړی په نظر نه ګورستا ملګری دی بادی الرأی بے فکر بے فکرای یعنی سرسری خلق دې بعد یا رائے داغه خبر د سو اهمیت نه ور کوي ستا مرګري مونږی ذلیل خلق دي بعد یا رائے و بے فکرای سړی دي بے فکرای یعنی معنا سوچ پکې نشته خبر د سو اهمیت نه ور کوي پات شي وی پتا سو باندې انلزمکموها ایا په زور زو در باندې لګوما یعنی منل شم تاسو ته ایا په زور منل شم ایا په زور مناول شو مونږ دا په تاسو باندې انلزمکموها ایا دا خبر په زور تاسو باندې منل شو وانتم او حال دا چې تاسو لها دی خبر لره کارهون بدګنئ تاسو بدګنون کې دی خبر لره مونږ پتا زور منلیش و یا قومی او ای زما قوما لا اسالکم علیه مالن نغواړم تاسو نه پدی بیان کولو هیڅ مال خامخا به مخامخ کیږي رب خپل سره ولکنی او لیکن زو اراکم وینم تاسو لرا قوما تجهلون دا چې قوم چې ناپوهی کوي تاسو جاهلان یې ویا قومي او اے قوم زما من ينصرني من الله سوب بچ کړي ما د عذاب د الله تعالی نه ان ترتهم کزدا ملګری خپل شړم کو شړم دوی لرا نو سوق به ما بچ کی سوق به زما امداد کی د الله نه سوا د الله د اذان او سوق نه بچ کی و یا قوم زما قوما من ينصرني سوق به مدد وکړي ما نام بچ بکړي ما من الله د عذاب الله تعالی نه ان ترتهم کزو شړم دوی لرا زما سره اختیار د خزانو د الله تعالی دی ولا عالم الغیب او نه پویګم ز په غیب باندې ولا اقول او نه وایم ز انی چیزو ملکون فرشتہ یم ملک یم نیم ولا اقول او نه وایم ز للذین فبعد کسانو کې تصدری چې سپکی غنئ بد لګي آیونو کوم سترګې تاسو تاسو په سترګو کسان بد لګي ای باره کې نه وایم لن یؤتیهم الله خیرا چې چیرې به ور نکړي الله تعالی دوی ته خیر یعنی خامخا ورکړي الله اعلم الله تعالی خپويږي بما فی انفسهم باغ سچ په زړونو د دوی کې دي انی یقینا زو اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه بیم کدا ملګری او شړم هو ربکم اغه الله تعالی تاسو رب دی و الیه ترجعون او خاص اغه ته به وګرځول شي تاسو ام یقولون افتراه ایا دوی وای چې د ځان نه جوړ کړی دا خبره یعنی قران او جوړول کیشته نوح علی السلام ان هغه جوړول کیشته وکلما او هر کله چې مر علیه ور تیرې دلب پاغه باندې ملئن یو ډله د غټانو من قومه د قوم داغنا سخرو منه نو ټوکې به کولې باغ پوري او به خندل والی ونی تو ګوره په میدان کې په غره کې کیشته جوړي قال نو او ویل نو علی صلوات و سلام ان تسخروا کتا سو ټوکې کوي په مونږ پوری مننا فإنا نسخروا نو مونږ به هم ټوکې وکړو منکم پتا سو پوری کما تسخرون لکه چې تاسو په مونږ پوری ټوکې کوي تاسو خان دې بدله به وینئ حکم زمونږه امرنا حکم زمونږ یعنی په عذاب سره وفارت تنور او را او خود کی دلو تنور تنور کی اوبر او خود کی دی قل نحمل فیها اویل مونږه سوار کړه پکشتای کی من کلن زوجین د هر سیز نه جوړي یعنی دو دو سیزونه اسناین دو دو واهلک او کورنه یخلا منون کې ستا الا من سبق علی غیر د هغه چانه چې مخکې شوی د پاغي باندې القول فیصله د عذاب ومن آمنا او هغه څوک چې ایمان راوړی دی وما آمنا او ایمان نور راوړی ما هو پاغه باندې الا قلیل مگر لګو کسانو ډېر لږ کسانو زیات نه زده شپږ ذکر کوي چې درې زامنو درې داغه خزي وي انګیانې وي او بعضی په اویاو تر رسې خبره وقال اركبوا او وی نو علی السلام او وقال اركبوا ویل الله تعالی اركبوا سوار شي پکیش پیها پکیشتای کې الله ورته ویلا وقال اركبوا فيها ویل الله تعالی سوار شي پکیشتای کې بسم الله پیمداد نوم دی الله تعالی مجرها او برابر ودریدله دا کشته علل جودی په جودی غر باندې وقیل او ویل شو بودل للقوم الظالمین تبعی دا هلاکت دے قوم ظالمانو لرا ونادا او فاجزی آواز وکړو نوح علیہ السلام ربه خپل رب تا فقال او نوح علیہ السلام رب یا رب زما قالو وی نوح علی السلام ربي اے رب زما انی اعوذ بک یقینا ز پنای غواړم پتا سرا ان اسالک چې دعا غواړم ستانا ما لیس لی به علم دا هغه چا په باره کې چې نشته مالر داغي یعنی په ایمان باندې هیڅ یقین ممن معک هغه چې تاسو سره د نستان سونه پیدا کیږي وا امم او نور ډیر امتونه بوی سنو متهم چې زر دې چې مزید دنیا به ورکړو مونږ هغه لرا ثم یمسهم بیا به پیوسی وبرسیږي دوی ته په دې پوری مننا زمون طرفنا عذاب الیم عذاب دردناک